مصر کې چې کومه خزه وي هغه کې دکړو چلیو کو مکر یو کو د عزیز مصر د خزه خلاف بیا د عزیز مصر خزه چې کوم دی نو هغه کې دی دلته بیا مکاید دي کنه چل نه دي بیا د هغه کېد دی د مصر د خزو خلاف او بیا د اټول مشترکه کېد او مکر دی د یوسف علیه السلام خلاف دا مقام بچلیږي تر هغه 15 درشم آیات پوري او بیا د یوسف علیه السلام ترجیدا مصیبت لره په معصیت باندې چې د ګنا نه بچ شم خیر دې که مصیبت را باندې راشي نو هغه مصیبت قبلې خو معصیت او نافرمانی د الله تعالی نه قبلې نو بس دا څلور خبرې په دې باب کې په دې مقام کې ذکر کیږي کید ال کید د خدو د عزیز مصر د خد خلاف د عزیز مصر د خد کید د دا خلاف د خدو خلاف او بیا د مجموعه کې د یوسف علی السلام خلاف او بیا د یوسف علی السلام مصیبت لا په معصیت باندې ترجیح ورکول دي دغه ذکر کیږي وقال نسوه فی المدینه او اوی خذو فی المدینه په خار د مصر کې امراه العزیز خذد عزیز تدا تراود فتاها مطالبه کوي د خپل مرینا د خپل غلام نه عن نفسه فبارد نفس داغه کې قد شغفها حبا یقینا شغفها قد شغفها یقینا دا عاشق شوی دا خو شغفها مطلب لیونی کړی د دې لاره خو شوی حبا د وجه د یری د وجه د مینې داغینا ان لنراها فی ضلال مبین یقینا مونږ وینو دا خزه د عزیز مصر فی ضلال مبین په غلطی ښکارا باندې دا دوی خبر او کړه د کله د عزیز د خزه خبره به هر طرف ته وته نو به هر طرف ته مشهور شو په خزو کې چیرې د عزیز د وزیر اعظم خزه هغه د خپل مرئی او د غلام نه غلطه مطالبه کړې ده او دا هغه په وجه باندې پاغه باندې ملامتیا شروع کړه په دې ځای کې دوی سو ملامتیاګانې په دې باندې وکړي یو خداوا چې وګوره دا صدا دا امراه العزیز دا د عزیز خزه دا د وزیر اعظم خزه دا نو بیا دا ولې داسې مطالبه کوي دویم نمبر دغه دا دی چې توراوی دو دا مطالبه کوي په دوکي سره نو دویم نقصان د دې داري درېمه خبردار چې فتاحه چې مطالبه کوي بیا د خپل غلام نه کوي نو بدکاری خو اسم غلط کار دی ګناه دی خو لیکن د خپل ځان نه لاندې کمزوري خلکو نه دا مطالبه کول دا بیا ډیر لوی جرم دی او ډیر لوی قبیح کار ګڼل کیږي سلورمه خبره دا ده چې وقد شغفها شغف هغه محبت ته ویل کیږي چې هغه د زړه د پردینه دن نور داخل شي یعنی سړی هغه لیوانتوب غونته کې دغه درجه ته ورسیږي نو سلورم دا ده چې دا عاشق ده پنځمه دا ده چې دا په عشق کې لیوانتوب ترسه درې ده او وما دادا چې د دې چې کوم دې ان لنراها فی ضلال مبین چې د خلکو په مینس کې دا خبره کول او په صراحت سره کول دا ډېر د کم عقل توپ کار دی نو په غټه غلطۍ باندې دا خزا نو دای د دې هغه نقصانات بیان کړ د دې په باره کې دا خبره اترې وکړي د دې جمله کې هم بیا ډیر دغه راځي ورستو بیا ته بیان کم پدې کې هم ډیر حکمتونه دي فلما سمعت بمکرهن نو هر کله چې واورید دی عزیز دی خزه د عزیز مصر بمکرهن مکر نه مراد دی چې اعتراض د دوی دی بطعنهن د دې خزو غ اعتراضات واوریدل هغه د دې غوګونو ته چار او رسول نو ارسلت الیهن ویری ګل دوی ته قاصد چاړې ورته پلاس کې ورکړه وقالت چاړې ورکړه د خوراک هغه میوه ورکړي نو هغه میوه سره وته چاړه ورکړه چې دا په دې باندې کټ کوي وقالت خرج علیهن او اوی دی خد د عزیز مصر چاته یوسف علی السلام تا وی او خرج علیهن راوزه په دوی باندې تر راشه आवाज وته او کفلانی راشه نو دی غلی په غلام دا یو قسم تا هغه ظاهر باندې نو هغه به امر منو هغه راغی چې هغه راغی فلم ما راینه نو هر کله چې دی خو ګولی د یوسف علی السلام اکبر نه نو ډیر لو یو غاڼه په حسن کې وقطعنا ایدیهن او کټ کړل لاسونه خپل زخمی کل بعد وی کټ کړل مکمل بعد وی زخمی کړل کټ کولم دغه معنی سره مرضی وقل نوی ویل خاش لله پاک دی الله ما هذا بشر نه دا سړی دا بشر نه دا انسان نه دی ان هذا نه دا یوسف علی السلام الا ملک کریم مگر دا فرشتہ معزز دا دا معزز ملک ته دا خو انسان نه دی دا خبره دوی وکړه پدې کې سو خبره چې کوم دین او اغا دی چې او معلومیږي د دې آیاتونو نه یو خبره دا معلومیږي چې په دې کې جمال د یوسف علی السلام ته یو ډیره باریکه اشاره ده چې انتهایی حسین دیمه خبره دا ده چې د بعضی کارونو قباحت او بدی هغه په عقل باندې معلومیږي که شریعت باندې نه په عقل هم باندې وخت معلومیږي لکه دا خلک چې و د یوسف علی السلام دا د مصر خلک دا خو کافر مسلمانان خو نو خو لیکن ګوره دوی دا کار بد غنوي ان لنراها فی ضلال مبین پوښوی دوی دغه عاشقی یا مطلب دا چې دغه مطالبه د خپل امرینه کول د بدای بد کار دای په خپل عقل سره بد غنلو بل دا خبره چې دینه پته ولګی چې عشق یو قبیح مرض دی د دی وجنه خلق ردی عقل ته د کمقلتوب نسبت کړو او بل د دینه معلومه شو چې مطلب دا دی چې څوک دا یو چانک لا یو بد کار خو اسن کول بد دی خو ډیر قبیح بیا دا دی چې د خپل ځان نه لاندې کمزور خلک څوک په ځان باندې قادر کی کوم زنانه بل دا خبره ده چې دا ته معلومه شو چې د خود ترمنځ دا خبرې سوي دا ډېر زر خوريږي ها دومره زر خوري شي کنه یو بل ته وای بل بل ته وای بل بل ته وای بس راست کوم دنو هغه پکې نه ټینګيږي نو دا ته خوریږي بلکې دا معلومه شو چې د ملائکه مبارک دا مشهور قول دی چې دا انتهایی خيسته جنوزی چې یوسف علی السلام ولیدو و ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم نو دا ته معلوم شو قالت فذلکن الذی نو اویدی اویدی اخذ د عزیز مصر چې کله دې ټول خود دا حالت ولیدو نو فذالکن الذی لمتننی فیه فذالکن دا هغه غلام دی دا هغه عبد کنعانی دی الذی هغه لمتننی فیه چې تاسو ما ملامت کوي په بار داغه کې دا تاسو د تو ګورئ دا څومره خيسته دی تاسو مار د مبارک ملامت کوي ولقد راوته اوس د خپل قرار وکړو ها ولقد راوته لام د پا موتعان القسم او قد د تحقیق د پاره او قسم د یقینا مال دنه مطالبه کړي وا عن نفسه فبارد ځان د کې فاستعصم نو د ځان پورا بچ کړو پورا ځان بچ کړو ولا ان لم يفعل او کچرته او نکد دا ما هغه کار امره چې زور ته ما زور ته حکم کوم لا يسجنن نو خامخا دیو په جیل کې واچول شي ولا يكون من الصاغرين او شی بده د ذلیلانو نه کچرته دا کار و نکړو نو به جیل ته واچوم او دې به ذلیل شي ښا نو دا خبره دی وکړه قال او یوسف علی السلام چې دا واوریدل نو دوی ټول ورته یو ځای شو دا نور خزي او دی یوسف علی السلام باندې زور راوړو دا مطالبه ته شروع کوي چې ګورا دا دی دغه د داستا مشره دا او دا د مولاګنا دا د دې خبره منه کنه نو یوسف علی السلام چې یک نشو دو شو دا خبره جوړه شو قال وی وی رب ای رب زما اسجنو دوی جیل یاد کو یوسف علی السلام وی جیل مې ډیر خوښته مصیبت مې د معصیت نه زیات خوښته السجن جیل احب ما ته ډیر خوښ دی الی احب الی ډیر خوښ دی ما ته مما دا هغه مصیب معصیت او د ګنا نه یدعوننی الی چې دوی را بلی ما هغه طرف ته و الا او که چرتا تصرف عني تا ما تا نو ما نو نړولو کیدهن چل د دوی اسبو الیهن نو د براکوس چم دوی تا واکم من الجاهلین او شم بس د نا پوهانو نا الله جیل می وخت جیل ته می بوزي خو د دوی دا چل او د دوی دا مکر رانه واړي فاستجاب له ربه نو قبول کده د پار رب د دعا د فصرف عنه کیدهن نو وایړول د دوی نه هغه د دنا هغه چل ول د دوی او انه هو السمیع العلیم یقینا الله تعالی اوریدونکو پوهه دی نو په دې ځای کې یو دا معلومه شو چې ګور هغه مخکې خبره چې شی وکنه پرون مرته کړی و ولقد همت به وهم بها وګور دا د زلیخی خپل اقرار وکړو چې انه لقد راوته عن نفسه مطالبه ما کړی و او د د سهالو فاستعصم د ځان کامل بچ ساتل دي نو یوسف علیه السلام بالکل هغه طرف ته حرکت کړی نه دی کړی دا معلومه شو دویمه خبره چې کوم دین دا معلومه شو چې په مصیبت در باندې کله راځي یو طرف ته مصیبت ته او بل طرف ته ګناه ده نو مصیبت اخلاق او ګناه ماخلا دا پرېګ دا بل چې کوم دینو دا پته ولګی دا چې را انبیاء علی السلام خو الله تعالی معصوم کړی د ګناه نه خود دوی هم د خپل بچ کېدو د خپل عصمت هغه نسبت الله تعالی ته کوي الله ته می بچ کی بیا هم دا سوال کوي والله طرف ته نسبت کوي بل الله تعالی د خپل اولیاء او دعا چې کوم دنو هغه قبلې فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن ان دیوی اسبو الیهن وای ګوره زب دوی ترا کوس شما فقط را کوس شوی کدرین نه ښا هغه اراده کدرین نه کړي واکم من الجاهلین ثم بدا لهم من بعد ما راوا الایات بیا د دینه پس شو دغه مصیبت راغی ثم بدا لهم نو بیا ښکارا شو دی ارکان په ارکان دولت تا لهم ضمیر چه دی نو دا ارکان دولت تراجی دی چې حکم د حکومت غ ارکان غړیو نو هغه ته دا ښکارا شو هغه دا رائے ظاهر شو من بعد ما را اول آیات پس دا غینه چې اولیدل دوی الایات هغه نشانی د صفای د یوسف علی السلام د یوسف علی السلام د صفائی غ دلایل و تراخکار شو بیا یې سو ویل ویل یس جننه خامخا بندي چې خامخا بندي کوي دوی دلرا حتا حین تر یو زمانی پورې دا غین ورستو چې دوی په دې خبره باندې خپ وې چې یوسف علی السلام پاک دی دا غین پس اراده او کوي یره دې سکو دې بندي کو په دې کې پته ولګی چې یوسف علی السلام چې جیل ته تللی نو نه د بدکاری د وجنه خو خود نه لته د تهمت د وجه نم نه لري تهمت هم په باقی نه پاتې صفا سترو خو لیکن دوی څه کړو د رای عامه د جوړولو د پاره څه کړو هغه باندې کړو چې ودرېګه چې د رای عامه کې لګا دا خبره ورکه شي بیا بیا را خلاص کو نو دا غي نه پس بیا دې باندې کړو دا تر دې پوری دا مقامو په دې مقام کې دغه خبره وا چې کې د مخذ د مصر دغه د عزیز مصر د خد خلاف بیا د هغه کې د دوی خلاف بیا د مشترکه کې د یوسف علی السلام خلاف او بیا یوسف علی السلام مصیبت لا ترجیح ورکړه پچا باندې په معصیت باندې